د دې ځاینا دا اوس دریم باب شروع شو اوس په دې باب کې به یو دلیل ذکر کی او د دې باب خلاصه دا دا دغه تخویف ته او جدال المشرکین فيما بینهم اوس به مشرکان اول په پیغمبرانو سره جګړه وکړه په دې بل باب کې اوس په دې باب کې د مشرکانو په خپل منځ کې جګړه ده خپل مینس کې به په قیامت کې جګړه کوي لانجې به کوي او دا به کوم دین یو بل نه براءتونه کوي او بیا په اخر کې ابلیس سره جګړه ښه هغه دوی مشر چې کوم دی امام الظلمات د تیرو مشر هغه سره ویلانجې ښه هغه سره بیا کیسې کوي علم ترا ایت ګورینا اول دلیل عقلی پیش کوي آیات ګورینا ان الله یقینا الله تعالی خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی د اسمان نو مکه بالحق د پار ظاهر ولود حق نو ګور په دې دلایل کې سوچو کنه ته ولې مخ اړې د دینه دا د دینه مخ ماړه وا ان یشا یذهبکم کچرته اوس تخفیف ورکي کچرته او غواړي الله تعالی نو بو بدی تاسو و یاتی بخلق جدید او را بلی را بولی نوې مخلوق تا به ختم کی نوې مخلوق براولی الله وی ما ته سګران ده و ما ذالک علی الله بعزیز او نه دا کار الله تعالی ته سګران اوس داغه نه پس دوی اوس جدال المشرکین فی ما بینهم مشرکان خپل مینس کې جګړه وبرزو وبرزو لله جميعا او خکار بشي دا ټول مخامخ بشي دا ټول کافران الله تعالی ته ټول فقال الضعفاء نو او بوي هغه کمزوري خلق پدوي کې مشرکان بیا دوه قسم دي یو هغه لیډران او مشران دي او یو هغه کمزوري خلق دي نو د دواړو ترمنځ بلانج شي فقال الضعفاء نو گویا کمزوری للذین کسان تا استکبروا چې هغه ځان لوی ګڼل په دنیا کې لیډرانو غټ غټ هغه ته وای ان کنا لکم تبعا یقینا من قستاسو پس روانو فهل انتم مغنون عنا نو آیا یی تاسو لری کون کی زمونږنا من عذاب الله من شی دا عذاب د الله تعالی نه شي مونږ نه شي لری کول شي دا عذاب او کنه شي لری کول مونږ دنیا کې تاسو پس درتلو اوس را سره سکارو کوي څه خدمت را سره وکي قالو اغي ورته وای دا به صورت مؤمن کې بیا تراشی فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار آیا د اور سره برخه مونږ لري کول شي کنه فغال ته اور کې دن نه دی نو الته ورته اغي وای چې سواء علی دغه ان الله قد حكم بین العباد الله فیصله کړی د مونږ اور تراغلیو دا په حشر میدان کې دی میدان حشر کې ولاړ دی نو دوی وته یار څنګه چل عذاب په مونږه خوراغه تاسو مونږ نه سیسه لري کولای شي دا عذاب کنه شي کټول نه چي لري کولای څه خو را نه کم کوي نو قالو هغه ورته وی لو هدان الله کچرته هدایت کړو الله تعالی مونږ ته لهدیناکم نو مونږ بتا سلاره خودلې وا تاسو به مونږ په صراط لې خو سواء علینا برابر د مونږ باندې اجزعنا کمنګ فریاد کو ان صبرنا یا منګ صبر کو مالنا من محیس نشته دې مونږ لره خلاف دل اس د لار د فرار او د خلاف دو نشته دې بس راګیر یو پکې نو دا بټول پکې دا شانتی دا هغه چې په دنیا کې به چا سره جګړه کوله د پیغمبر سره هغه اوس په آخرت کې د خپل لیډر سره بلاندې وتی او لاندې به جوړي په دنیا کې به داعیان سره او مجاهدین سره دا غي سره به لاندې روانه کړي په آخرت کې به دغه حالي نو اوس د دې ټول مشر شیطان دی ابلیس ته نو هغه ته ولاغه چی وقال الشیطان او به وای شیطان دی به شیطان ته وای ته څنګه چل تا مونږه بچکه کنه هغه ورته وای لما قضی الامر هر کله چې فیصله شي حکم د عذاب د الله ان الله وعدکم وعد الحق شیطان ورته وای یقینا الله تعالی وعده کړی و تاسو سره وعد الحق وعده درشتیاو اے درشتیاو وعده و د الله سره صحیح وا و وعدتکم مان د سره یو وعده کړی وا فاخلفتکم نو مال سره خلاف ورزی د خپل وعده وکړه و ما کان لیا نو دوی بو ته وی تا مون سره خلاف ورزی وکړ ته مون سره دا تا مونږ تبا کو تا مون گمراه کو هغه ته وی زمړه و ما کان لکم و ما کان لی علیکم نو مال را پتا سو باندې من سلطان کمزورو اے زما سره زور خنو چې پړه مې د لغاړه کې چولو چرا دا کافر دې کما خو ما خو برته صرف یو شیشه او پړه کولا او تبرات لی نو دا کیسه دا نشته د ما در باندې زور نو ښا سورته اعراف کې او سورته حجر کې براشي چې د دو سلطان شته دلته وی سلطان نشته الته سلطان معنی تسلط مسلط کېدل دلته سلطان معنی ده دلیل او قوت چې په زور باندې سړی کافر کی نه په زور څوک نشي کافر کول شیطان خو دې خپل شیطان پس رواني الا ان دعوتکم شیطان ورته ما کو نور څه نو کړی مگر صرف ما به تاسو دعوت درکو ما برا وبللې نو پس تجبتم لی تاسو به ما خبر او منلا تاسو زما خبره بس په دنیا کې ما خو صرف دعوت درک تاسو به ما په سرات لای فلا تلومونی نو ما ما ملامت کوي ولومو انفسکم او ځان ملامت کوي و ما ما انا بمصرخکم نیمه زستا سو مدد کوم کون کې مصرخ صرخ هغه چغه ته ویل کیږي مصرخ هغه د څوک ته چغه وای دا هغه چغه واوري او هغه په دا هغه مدد وکي فریاد درس ورته وی فارسی کی پښتو کې بس دا مددگار دی نیمه د تاسو ته فریاد اوریدونکو او مدد کوونکو وما انتم بمصرخیه او نه تاسو بمصرخیه مدد کوونکو دما بس تاسو زمانه چي کوله د تاسو نشم کوله انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل من قبل ز انکار کوم د اغنا چې تاسو ز شریک کړي هم د الله سره من قبل مخکره دینا اسی پزول کار مکول شیطان وته وی دا یو مارګه دوی امانتدار شیطان وته یو تاسو ما نه گمراه کړی زه تاسو غار کړم پس انی کفرت یقینا زما کو فر زیات شو بما په سبب دا اشرکتمونی چې تاسو به شریک کړم د الله سره من قبل مخکره دینا تاسو به ما ته وی ته یار ډیر غټ یو ته داسې کولې چې ته په خدای صفات درکې نو چې تاسو به ما ته وی نو ما کې بنورم نشراله نو دما کفر به نور زیات تاسو د غرق کړي ما ان الظالمین یقینا ظالمان لهم عذاب علیم خاص دا غوی لپاره عذاب دردون کړي اوس بشارت ورکي سوک دغه خبره اومني دغه دعوت ته پیغمبرانو قبول کی خالد تخرج الناس من الظلمات الى النور ولا دعوت سکی هغه اومني نو وادخل الذين امنوا او داخل بکړي شي آکسان چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات عمل کړي موافق د شریعت دغه جنتونه به باغونه به د مؤمنانو خلکو د پاره نو تر دې پوری دغه د دریم بابو په دې دریم باب کې جدال المشرکین فی ما بینهم اول دلیل عقلی او بیا زجر هغه نه پس د مشرکان په خپل مینس کې به جګړې او د شیطان سره به څنګه جګړې او بیا د هغه نه پس مؤمنانو ته بشارت شنو په اوله ته کې جدال المشرکین مع الانبیاء په دیمه کې جدال المشرکین فی ما بینهم صحیح شو دا دغه شوخه په دریمه کې